د الله د توحید په بیان باندې بهادری ورکول ترغیب ورکول لیا صورت حاصل صورت کې ابتداءا شواهد او دلائل ذکر کیږي اوس علما ذکر کوي چې دا وتین او وز زیتون و تور سینین د دین سم مراد دی په دې کې علما ډیر اقوال ذکر کړی دی علامه قرطبي اغم اقوال ذکر کړتی او دارنګ کې زاد المسیر هما او اقوال زاد المسیر ذکر کړی دی اول هغه ذکر کوي چې اتین د دین مراد څه شی دی تین نه مراد هغه صاحب تین وطور سینین اور د دینا صاحب تور چې حضرت موسی علیہ الصلات والسلام وهذا البلد الامین او د دینا مراد هغه صاحب هذا البلد چې هغه امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو وتینا شاید دی هغه انذر چې هغه مقام د هجرت د حضرت ابراهیم علیه السلام والزیتون اور زیتون صاحب زیتون چې حضرت عیسی علیه السلام چې دا مقام د ولادت د حضرت عیسی علیه السلام او دارنګ تور هغه مقام صاحب تور موسی علیہ الصلات والسلام یعنی هغه مقام چې کم مقام طرف ته عیسی موسی علیہ الصلات والسلام هغه سفر کړو لپاره د حصول د وحی او لپاره د حصول د کتاب اور وهذا البلد الامین صاحب بلد چې محمد صلی الله علیه وسلم دی یعنی هغه مقام چې په کم مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شوی و په دې ټولو کې اشاره د علما ذکر کوي چې وګوره ابراهیم علیه السلام دارن کې هغه مقام زیتون دارن کې مقام تور او مقام هاذ البلد دا شاهد دی په دې خبره باندې چې بوعثو بهذا الدعوه دا تمام انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې دوی را لېږلی شیو په څه باندې بهذا الدعوه په دې دعوی باندې چې لا اله الا الله د الله په توحید باندې ټول را لګل شي لکه وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون والتين والزيتون وطور سينين نورم دې کې دغه سي اقوال ذکر کړی دي چې زاد المسیر ذکر کیا دویم قول چې اتین د دینه مراد مسجد نوح علیہ الصلات والسلام دی الذي بني على الجوديه هغه چې په مقام د جودی باندې هغه جوړ کړی شی او اور وز زیتون دینه مراد بیت المقدس دی لیکن هغه کول چې علما هغه له ترجیح ور کوي او والد محترم شیخ القرآن نور الله مرقده باغ ذکر کو موتینا هغه صاحب تین چې حضرت ابراهیم علیه السلام کم مقام طرف ته هجرت کړو و زیتون او هغه صاحب زیتون حضرت عیسی علیه السلام هغه مقام ولادت و تور سینینا صاحب تور چې موسی علیه صلوات و سلام دی یعنی هغه ځای چې کم طرف ته لپاره د حصول د کتاب هغه سفر کړی و وهذا البلد الامین اور صاحب هذا البلد محمد صلی الله علیه وسلم چې په دې ځای وਹੀ نازل شوی و اوس د تین او د زیتون د دې ذکر کولو هغه حکمتونه علما ذکر کوي چې دې کې فواید ډېر پراته دي و تین دې کې ډېر فائدې دي یو خدا چې دا د بالکل نقائص نه دا پاک ویا او پدې کې هډو کې هم نه بیا دک څه خړلې کیږي او د دې مقدار اغم بالکل برابر ویا کې دک سي په یو ځل خوري هم خوړې شي او بیا علما ذکر کوي خط قرطبي ذکر کړی دی چې دا یو داسې میوه ده چې دې کې اغا تفقه سره سره طعام اغم پروت دی د خوراک کار هم کوي دارن کې نورم د دا بیمارو علاجونه پکشته دي مثلا بواسیرو دی هغه علاج الله رب العزت پدې کې خدیا او دا یو داسې میوه ده چې هم اوچا خړل کیږي او هم لمده خړل کیږي اوس دا یو میوه داسې ذکر کړه چې دې کې ډېر زیات فواید دي اشاره څه طرف ته ده اے مؤمنه تالم پکار دي چې ځان داسې جوړ کی چې هر څوک د نه فائدہ واخلي لکه څنګه چې دا یو میوه ده دې کې ډېرې فائدې پرتی دي هر لحاظ سره چې هغه سدیا هغه هدایت فطری هدایت هغه فطرت د توحید دی چې الله رب العزت د انسان په مزاج کې فطرتن هغه د الله وحدانیت هغه اقرار اخی دی اوس لقد خلقنا الانسان چې مونږه پیدا کړ دې دا انسان فی احسن تقویم ډیر خستا انداز کې چې باطن وی نو هغه توحید در رب العزت فطرت د توحید دی او ظاهر هغه انسان آزادی هر حیوان هغه پخلی اوچتای او خری او انسان دې په لاس اوچتای او پخله کې کېږي دي او بیا یې خوري اور علما ذکر کوي چې باقی حیوانات هغه نسکور روان وي سر ښکته وي او انسان الله اوچت سرواله پیدا کړی دی په دې باندې علامه قرطبي رحمهم الله هغه یو واقع لیکلی دا د موسی د عیسی بن موسی الهاشمیه چې دا د منصور بادشاہ په زمانہ کې یو کس وو د خپل بیبي ته وی ناسو خبره اترې کولیا او په دای خبر وی که چرې ته د دې سپوږمۍ نه خسته نی نو ته د ما نه جدا یې تب طلاق یې بس هغه دیندارې ښځې وي فورا یې ونه پرده وکړه احتجبت عنه پرده یې ترې نه وکړه او لاړه چې سهار شو د دا شپه تیر کړه فلما اصبح غدا الى دار المنصوره کله چې سهار که د منصور طرف ته روان شو او هغه د دې خپل د هغه د شپې معاملې نه خبر که چې ما خو د شپې خزې ته داسې خبره وکړه هغه منصور علما جمع کړل او د هغې نه دا خبره تپوس وکړه ټول علما او بس دا فتوا ورکړه چې بس دا خزه خو په دبانې طلاق ده ځکه چې د سپوږمۍ نه څه شیخ خسته کی خسته نشته دی په دغه کې یو عالم هغه ناسو خاموش نو دا منصور هغه ته وی فقال لهم صحیح شه دوه ته وی او دا کس وسوکو الا رجل واحد من اصحاب ابي حنيفه ټول وی چې طلاق ده سوا دا هغه یو سړی نه چې د امام ابو حنیفه رحمهم الله د شاګردانو نو نو لہذا د هغه شرط واقع شوی نه دی خزه د هغه عیسی بن موسی هغه خزه د سپوږمۍ نه خسته ده نو لہذا طلاق نه دی واقع شوی سبحان الله نو بیا ذکر کوي مخکي فهذا وې دا خبره دلالت کوي په دې خبره باندې چې ان الانسان احسنو خلق الله باطنا و ظاهرا دا خبره دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا انسان الله رب العزت د هر یو سیز نام ظاهرا او باطنا خسته پیدا کړی دی ځکه خو فلاسفه وی ذکر کوي چې د انسان دا چهره دا چې نو عالم اصغر دی سبحان الله دغه وجه دا چې علما ذکر کوي چې یو انسان هغه عالم د قران ویا خادم د قران وی هغه باوجود د زیادت د عمر نه ارذل عمر پاغه ناراضي ارزل عمر دا مطلب نه چې عمر کم وي عمر ډیر نه وي یعنی دی هغه حافظه کار نه پریږي دی وای شو یا جیوه خزبردست ویا حافظه خزبردست ویا په اخری لمحاتو کې بم تا ته وای چې زما قران کریم راوړه او په دغه صفحه کې په میز کې دا آیت لیکل دي دویمه توجی حضرت شیخ القرآن نور الله عمر کده به ذکر کولا چې دینه مراد هغه جهنم دی چې الله رب العزت دې په فطرت د توحید پیدا کړي وو سوا د هغه کسانو نه چې چا ایمان راوړل لې وعملوا الصالحات اور عملونه کوي نیک دا استثناء کوم دو توجیهات دي کې اوست دا استثناء کې د سنا اول توجیه نه چې اسفلت سافلین نه مراد ارذل عمر واغستل شي پوه شئ نو بیا دا انسان ارذلی عمر تورسی خو سوا دغه کسانو نام آمنو چې هغه ایمان راړلې د الله په توحید باندې وعمل الصالحات او دارن کې اعمال کې نیک یا اسفل سئل الذین استثناء هغه دوی می توجینه کی چې اسفل صاف اسفل سافلین د دینه مراد سشي جهنم شي نو دا انسان بیا موږ وګرځو لاندې د لاندو نه د جهنم کې پوښي الیس الله باحکم الحاکمین آیا نه دی الله پخا فیصله کوونکې مضبوطه فیصله کوونکې الحاکمین د مضبوط فیصلو کوونکو نام صحیح شو آیا الله نه دی به احکام الحاکمین مضبوطه فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نام سورۃ العلق مکی صورت دے مصحفی ترتیب کی چھیانوے نمبر صورت دے پس د صورت التین نا او په نزول کې سبحان الله لومبنه صورت دی اول نمبر صورت دی مخکې سورت تین کې اثبات د توحید هغه بیان شو په شواهد سره د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هغه مقامات هغه به تور شهادت ذکر شللا نو اوس دلته ترغیب ورکول کیږي تلاوت د قران کریم ته چې پاسا او قران وایا او قران سره تعلق ساته دارنګي داود صورت ترغیب ورکول کیږي طرف د تلاوت د قران کریم او بیان د مقاصد اربعو صورت کې اولا ترغیب ورکول کیږي په تلاوت د قران کریم سره پس دا غینا زجر او بیا تخفیف به ذکر شي په آخر کې بیا ترغیب ورکول کیږي او دارن کې صورت کې مرض سبب مرض او علاج مرض هغه به ذکر شي اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا اولولتم بسم ربک دا تکرار دوباره حکم د قراءت را لې علما ذکر کوي چې دا اعاده لپاد تاکید ده په تلاوت د قران چې خامخه د قران لوستنه کوا قران سره چې دنو تعلق هغه خامخه ساته یا پدې کې اشاره ده مداومت ته چې دا نه بس ختم دی وک په تراویو کې نو بل رمضان پورې چې د قران کریم چټي ده نه نه همیشه وایا هر وخت کې وایا صرف یو میاش پورې خاص کوم اقرا اقرا بار بار وایا همیشه وایا دریم وجه علما ذکر کوي چې مخکې اقرا بسم ربک الذی خلق پدې کې نفس تلاوت ته اشاره وا او اوس دلته اقرا وربک الاکرم دلته لوستل د قران دی په صورت د دعوت او د تبلیغ چې اوایا خپل موایا او قران بلتم اوخیا پوښلی یا کلا حقا یقینا ان الانسان لا یطغام یقینا انسان چې دی لا یطغا خامخام د انسان چې دی دا انسان یطغا سرکشی کوي دې سرکشی کوي ذکر کولم اذا سلام چې کلا هغه ادرید او د الله د توحید هغه دعوت شروع کو لکه سورته جن کې چې تا ویلو چې دوی له دعوت د توحید ورکو دوی حق طرف ته رابلل نو کادو یکونون علیه لبدا قریب وا چې دوی په غوی باندې را پنشي وی لپاره دا تکلیف ورکولو اذیتونو نو چې کله به زمونږه بندام یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به اذا سلام چې کله به درې ده لپاره دعوت ورکولو نو دوی به څه کول منع کو به تکلیفونه به ورکول دویم د صلا معنی موزی شي نو بیا هغه حدیث مبارک کې چې راځي نبی له صلوات و سلام موس کو ابو جهل بېمان هغه وی چې څوک به د اوخه اجرای لره هغه راوړي وښلې هغه درون ویا هغه یو بدبخ وی د به راړم او راړ نبی اسلام تو سلام چې سجدې ته لاړو هغه نبی اسلام په ملای کې خدا او بیا په یو بل باندې پریوتل او خنداګانې کولی او خوشاله وو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها غراله او غې تلری کو وښوی نو اذا صلی چې کله به مسکو ینها دی برغینه منع کولو ته خبر را کمال را ان کان للدا کی وی دا پیغمبر په هدایت او امر بالتقوا او لپا د من د خل دې صحیح شو اور حکم کوي دا پیغمبر بالتقوا پتقوا سره پرېزګاری سره نو آیا نه دی پویا دی دا انسان چې به ان الله یرا یقینا الله رب العزت یرا ویني او ګوریم کلام هرگز داسې نو پکار دوی لا اعراض نو پکار دوی لا تولی مخړو نو پکار لئلم ينتهیم کچری دوی من کیا سورۃ القدر مکی سورۃ ده ترتیب مصحفی کې دا 97 نمبر سورۃ ده پس د سورۃ علقنا اور په نزول دا 25 نمبر سورۃ ده پس د سورۃ وتولانا سبحان الله سورت علق کی امر په تلاوت د قران کریم وشو امر په تلاوت د قران کریم وشو نو اوس دلتا عظمت د قران کریم بیانېږي څه عظمت د قران کریم چې هغه سبب د تلاوت د قران کریم دی دارنګي سورت علکی زجر وو لپار دا مورز عن القرآن اوس دلتا تسلی دا لپار دا ویون کی دا قرآن داود سورت عظمت دا قرآن کریم بیانی کی حاصل څه چې قران یو لوی عظیم نعمت در رب العالمین دی صحیح شه قران یو لوی عظمت او دارنګي د شرافت او د برکت کتاب دی دومره چې په کم شپه کې دا قران نازل شوم هغه شپه د زرو زرو شپونه زرو میاشتونه هغه څه شو صحیح شو چې هغه خوش قسمت سینې دی خوش قسمت امت دی چې په کم امت به دا کتاب نازلېږي خوش قسمت دی هغه سینې چې په کم سینو کې به د الله دا کتاب محفوظ پاتې کیږي خوش قسمت دی هغه جبه چې په کم جبو د الله دا کتاب لوستل کیږي چې یو شپه کې دا قران چې په کم شپه کې نازل شوی دی هغه شپه سمره عظمت والا وګرځیدل نو کې ته خپل تعلق خپل اوقات هغه په قران باندې صرف کیا نو ستاب کم مقام انسان ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين اوس تفصیل ذکر کیا لیلۃ القدر خیر من الف شهر چې دا عظیم دا لوی شان وردا سمر دا فرمای لیلۃ القدر خیر من الف شهر شپدا قدر چې دا شپدا لوی شان والا خیرن دا بهتر ده من الف شهر نام د زر میاشتو نام اوس دا زر میاشتې څومره جوړیږي علما ذکر کوي چې درې اتیا 83 کال سلور میاشتې لپاسه کوزیږي فرشتي والروح او جبريل امين فيها پدې رزي پدغه شپه کې به اذن ربهم په حکم درب خپل سره من کل امرنا په هر یو فیصله درب صحیح شو په هر یو فیصله دربا من کل امر ای بكل امر بكل امرنا په هر حکم درب سره دی را کوزیږي په اذن درب سره او په فیصله درب سره سلام سلامت ادم صحیح شه هيا مطلع حتا مطلع الفجر دا شپه دا شپه چې دا نو دا تر خطو د سبا پوری دا دا نه چې دی شپه کې یو ساعت دی نه ټول شپه دا صبح سبا نیرا خطلی دا شپه فضیلت والا ده هغه وی ذکر کولا چې دا سلام خبر دی لپاره دا مبتدا محذوفه صحیح شو اے هذه الليلتوم دا شپه چې دا سلام دا د سلامتیا دا څنګه قطاده سے فرمایي مان د سلامت صدا دا ترتیب مصطفی کې 98 نمبر صورت ده پس د سورۃ القدر نه او په نزول کې دا ده 100 نمبر پس د سورۃ طلاق نه ربط مخ کی صورت کې ذکر وشو د قران کریم د نزول د قران کریم د نزول ذکر وشو نو اوس دلته د قران د نزول هغه حکمت اور دارن کې علت ذکر کیږي هم چې دا قران الله رب العزت را لګلې سدي پاره دی نو هغه علت او حکمت ذکر کیږي چې دا لپاره د اصلاح د مخلوق را لګلې دی د انسان اصلاح کیږي نو په څه باندې به کیږي د الله په کتاب باندې به کیږي د بغیر د الله د کتاب نه په بل څه سیز باندې اسلام ممکن هی نه ده صحیح شه دویم ربط مناسبت سورۃ القدر کې عظمت د قران کریم بیان شو نو اوس په دې صورت کې زجر ذکر کیږي لپاره د معاندینو د قران چې څو قران سره ضد او عناد کوي داود صورت په صورت کې ترغیب ورکول کیږي الی قراءت القرآن و اتباع النبی صلی الله علیه وسلم قرآن وایا او د پیغمبر تابعداري کوا توحید باندې کلک شه او سنت پرچار وکا وشویا سبحان الله لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين نو اکسان صحیح شو ندی نه ها نو سا قاعده چې لم جهدیه چې په فعل مضارع داخل شي نو معنا تاریکینا لصفت محمد صلی الله علیه وسلم خدیتا د پیغمبر هغه او صفات هغه معلوم وو لیکن بیا هغه صفات پری خدل او د پیغمبر د رسالت نه انکار وکوم تاریکینا لصفت محمد دا دی معنی سره ادا شیخ و ذکر کول چې په دې کې زجر دې زورنه دی لور کول کیږي اور د هغه په ملګرتیا کې و مونږ تاسو سره جنگيګو او مونږ به غلبه حاصلو فلما جاءهم معرفو پس کله چراله هغه صفات والا پیغمبر دوی ته او دوی خو او پیجند چې اکا صفات ټول په دوی کې دي نو کفرو به نو انکار ته وکړه صحیح شه نو تارکینا لصفتی محمد صلی الله علیه وسلم دویم معنا به د شیخ نور الله مرکزه کولا چې منفقین په معنا د انفاق صحیح شه انفقاق په معنا د انفقاق جدا والدا صحیح شه جدا کولا نو په دې معنی سره بسشي احسان امتنان بشي صحیح شه لم یکن الذین نو هغه کسان چې کفر کړو د عالی کتابونه والمشرکین او د مشرکین منفکینا جدا کړي شلل د کفر او د شرک نام کله چراله دوی ته واضح دلایل صحیح شه دریم معنا چې هغه منفکینا دا په معنی د څه شي متروکینا اور دا حاله حالی معنی بو اغستل شي لم یکن الذین نوا کسان چې کفر کړو د علی کتابنا او د مشرکین نام منفکینا په داسې حال کې چې پرې خودل شي دي صحیح شه پرې خودل شي دي دوی عبس اور فضل صحیح شه دی دا خیال کوي چې مونږه بس دغه سه ابس پرې خدلې شلو زمونږه د پیدایش هغه هیڅ مقصد نشته دی بس دغه سه دنیا ترالو اور لاړ بشو ایا سب علم يره احد حتا تاتيهم البينام دوی په دې خیال کې وو تر دې چې رااله دوی ته واضح دلایل صحیح شه نو په دې کې په دې توجیه سره مقصود د آیت بس شیه ضرورت د بعثت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو عبس نه پیدا کړی شویا تاسو ته یو پیغمبر راځي او د الله دین به هغه تاسو ته بیانې او سوال به هله جوړیږي چې کله منفکین کې ته دویمه معنا واخلي دویمه توجیه سوا منفکین په معنا د انفکاک جدا کولو چې منفکینا انل کفر و شرک چې دوی جدا کړشل د کفر او د شرک نه چې کله را لې دوی ته واضح دلایل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو دوی دا کفر او شرک نه جدا شلل نو اوس هم ما تفرق الذين اختلاف نه دی کړی هغه کسانو چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی الا من بعد مگر اختلاف کړ د پس د دینه چې راغلی دوی ته واضح دلایل نو چې منفقین عن الكفر و انفقاق عن الكفر او شرک شو نو بیا د تفریق څه مقصد څه مطلب شو نو دا سوال دی نو اوس جواب ذکر کیږي سبحان الله چې دوی دا اختلاف چې کړي وو پس د دینه کړي وو چې دوی ته سره لاله حق را لیا من بعد ما جاءتهم البینه اختلاف هغه چا کړي وو اختلاف چا پیدا کو کله پیدا کو ولی پیدا کو حضرت شیخ بداسي فرمایله شاید چې تاسو ویلی جی دلایل خو چې راشي نو بیا خو اتفاق پکار دی کنه بیا خو منل پکار دی بیا ول اختلاف کوي بغیم بینهم لوجدا زیدو دینادنا خوت معلومو چې دا بالکل حق دی لیکن زید او پینات باندې مضبوط وو کلک وو هغه دی وجه اختلاف وکم حنفاء کلک شي تاسو پس باندې پتوید باندې ویو کی مصلات او پابندیو کې د منځ واتو الزکات ور کې زکات وذالک دین القیم دا د دین مضبوط ان الذين تخفيف یقینا آکسان چې چا کفر کړ دې من اهل الكتاب دال کتابنا او د مشرکیننا فی نار جهنم دوی په جهنم کې خالدین فیها جنات عدن هغه باغونه د همیشه علی دي چې جاری به په ویرداري کې نهرونه همیشه همیشه په دې کې اوسیدونکي وي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله راضي دي د دوی نه ورضوا عنه او دوی د الله په فیصلو باندې راضي دي ذالک لمن خشی ربم ننن میں نمبر صورت دے پس د صورت بینه نه او په نزول کې دا 93 میں نمبر صورت دے پس د صورت النساء نه سبحان الله رب دری صورت مخ کې صورت بینه کې زجر لپا د منکرینو ذکر شوه اوس دلته تخفیف اخروی ذکر کیږي دارنګه صورت بینه کې د مشرک او د موحد ذکر وشو اوس دلته بیا د مشرک او د موحد ذکر کیږي خو په اعتبار د اعمال او د جزا حال د په اعتبار د عقیده وشو صحیح شو او دلته د مشرک او د موحد ذکر کیږي په اعتبار د اعمال او د جزا بدلیام داوه اثبات د قیامت دی او په دې کې حالات د قیامت ذکر کیږي او مضمون هغه اصل رابعه چې هغه ایمان بالآخرت دی هغه دلته ذکر کیږي لکه حدیث مبارک کې چې راځي چې دا ربع القرآن دی په اعتبار د ثواب ځکه چې په دې کې هغه مضمون سلورم مضمون اصولو کې سلور اصولو کې سلورم اصل ذکر کیږي چې ایمان بالآخرت دی توحید رب العالمین صداقت د رسول کریم اور عظمت قرآن صداقت قرآن او دارن کی ایمان بالآخرت او چا چې د یو ذری عمره بدی کړی وي هغه به مو ګوري حالکه حدیثو کې راځي چې حسنات سره سیئات هغه میټاویږي حسنات سره نیکانو سره صغائر گناہونا سکی هغه معاف کیږي نو بیا مسقال ذره شر یرا د دې مقصد شي نو حضرت شیخ والد محترم نور الله مرکده د دې دو توجیهات ذکر کولا چې خیرن مراد ایمان دی او شرن مراد چې نو هغه څه دی شرک او کفر دی صحیح شه چې چا ایمان راوړلې هغه به د ایمان څوګری سلا هغه وګوري او چا چې شرک اختیار کړی وي نو هغه به بیاغی شرک سزا او جزا عمومی دویم حضرت شیخ به فرمایله چې مقصود د آیت چې ترغیب دی او دارنګي تحذير دی اول آیت کې ترغیب ال الاعمال له او انسانا کتاب لګغونه نیکی وکړه صحیح شو هغه نیکی لګا لګا مګنام صحیح شو دی هغه بو تا ته اجر او ثواب ملاویږي او دا لګا نیکی دا سبب جوړیږي د ډیرو نیکانو اور او بدبخت انسانا د شر نه پشاشه لګ شرم چې لګ شر دا شر چې دا لګ مګنام ځکه چې لګ شر دا سبب د ډیر شر وګرځي نو تحذير شه اول کې ترغیب الی اعمال صالحه او دویم کې تحذير د اعمال سیئه او نام سورت العادیات مکی سورت دے موسوی ترتیب کی پورا سلم نمبر دے او په نزول کی دا چودہ نمبر دے سوار لسم پس دا سورت العصر نام اور تا مخ کی ویلا چی دی دی پوری دا حصہ منقسم و په دو مسلو باندې په دې دې پورې سورۃ زلزال پورې هغه مقاصد اربع ذکر شلل توحید رب العالمین صحیح دارنګي عظمت قرآن صداقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اور ایمان بالآخرت د قرآن د دشمنانو تقسیم هغه اقسام ذکر کیږي او دارنګه د غي حالات هغه ذکر کیږي سوا د سورۃ القاریه فی اخروی اثبات د قیامت بوي نو اوس د سورۃ العادیات د دې نه تر ماونه پورې ده ربط اور مناسبت مخ کی صورت کې تخفیف ذکر شو نو په دې صورت کې زجر ذکر کیږي او دا صورت د مخ کی صورت هغه تفصیل او تفسیر کوي داود صورت دې صورت کې زجر اور توبیح دے بحب الدنیا چې دنیا سره محبت مکوا دا فانی دا او دا سبب دا محبت د دنیا سبب دا حلاکت اور اعراض عن القرآن اعراض عن توحید الله جوړی گیا صحیح شا چې دنیا سره د محبت شروع کو نو بیا به دنیا پسې شي او د الله دین هغه بدنه پشاشي هغه بدنه پاتې شي سبحان الله حاصل له صورت صورت کې ابتدان شواهد ذکر کیږي او دارنګ کې بیان د مرض سبب مرض او علاج مرض ذکر کیږي والعادیات ضبحا فالموریات قدحا سبحان الله حضرت شیخ القرآن والد محترم نور الله مرکده دو تو دو تقریرونه به دې ذکر کولا یو دا چې پدې کې زجر او زورن ورکول کېږي انسان ته چې او انسانا دنیا دې پاره خو جنگيږي دنیا دې پاره جنگيږي قتلونه کې سن سکه باز مباسه رز شپه دې وته یو کړی بیا خود الله دین دې پاره تس نه مسني اړو پروا دې نشته دی صحیح شه دویم حضرت شیخ به فرمایله چې په دې کې انعامات ذکر کیږي او انسان وګوره الله پتا باندې څومره احسانات کړ دي څومره قوت والا مضبوط طاقت والا حیوان اس هغه الله ستا تابع کړ دې او ته د الله د حکمونو تابع نشوي زورور دی کنه ځکه خو ته چې ماشين لګې دا سو سپور دی 1 سپور 2 سپور ها سبحان الله نو انعامات ذکر کیږي انسان پتا الله سمره لوی احسانات وکړل چې دومره طاقت زورور حیوان الله ستاسو تابع ک ذبحن چهړيږي صحیح شه فل موریات قدحن اور شاهد دی هغه اسنام چې بلون کې دي اور لرام قدحن پخپو وهلو سره صحیح شه اس چې چرته روان وي او دغه د کار شونډې چې کله لګیا په دې ګټه باندې یو پړک کوي اور خېږي ونه اوس کنوز څه ته ویل کیږي علما ذکر کوي کنوز ویل کیږي هو الذی راسه علی وسادت النعم سبحان الله هو الذی راسه علی وسادت النعم چې خپل سری د الله په نعمتونو خېدي ها ها خون اخلیا خو وقلبه چې دې ناشکر ولې دې او په دې ناشکری باندې خ خبردار دې خو بیا هم چې نو نه پشا کیږي وای ځکه و انه لحب الخير لشديد یقینا دا انسان پمینا د مال ډیر سخت کې دی د دنیا محبت راغسته دی چې څنګه به جمع کوم څنګه به ډیریږي او څنګه به د دنه مخ کې زما بس دغه سيزونه غسته دا مکی صورت دی ترتیب مصحفی کې 101 نمبر صورت دی پس د سورۃ العادیات نه او په نزول کې دا درشم نمبر صورت دی پس د سورۃ القریش نه سورۃ العادیات کې زجر ذکر شو نو دلته تخفیف ذکر کیږي دارنګ کې سورۃ العادیات کې ذکر شو اذا بوسرا ما فی القبور دلته ذکر کوي یوم یکون الناس کل فراش المبسوس کله چې دوی د قبرونو پاسول شي دوی په شان د پتنګانو ګډ وډ خواروار خواروار بویا دارنګ سورۃ العادیات کې ذکر وشو و اذا و اذا بوسرا ما فی القبور کله چې دوی د قبرونو پاسول شي صحیح شو نو اوس دلته تقسیم د خلک کیږي فاما من ثقلت موازینه باز بداسي چې نیک اعمال دی وجه داغي تلی هغه میزان هغه بدرون وی ومن خفت موازینه اور باز بداسی چې دی هغه هغه تلا د اعمالو هغه بالکل به هلکا پلکا سپکوي پوه شئ داوا اثبات دا قیامت ذکر کیږي او دارن کې په صورت کې احوال د قیامت ذکر کیږي القارعه رنگینه المنفوش ډنډ کړی شوی صحیح شه معلوج چې ولې شي څنګه هغه چې کله هغه معلوج په ماشين باندې ا ډنډت کړی صحیح شه هغه مخکې به هغه لرګي غونی او پکې وتار او پاګې سره به معلوج واله صحیح شه هغه سره دا معلوج څنګه ریزه ریزه برته الوزي دک سي دا غرونه به ریزه ریزه شي الوزي به سورۃ التکاثر مکی سورۃ دے ترتیب مصفی کی 102 نمبر سورۃ دے پس د سورۃ القارعین اور په نزول کې د 14 نمبر سورۃ دے پس د سورۃ الکوثر نه ربط د دې مخکې صورت سره القاریه کې تخفیف ذکر شو نو اوس په دې صورت کې تزهید من الدنیا هغه ذکر کیږي دارنګه سورۃ القاریه کې عذاب ذکر وشو دلته علت د عذاب ذکر کیږي چې هغه مینه د دنیا د محبت د دنیا سره کول دي چې هغه داسې محبت دنیا سره چې هغه معنی د سنو ګرځي د دین نه الهاکم التکاسر حتا زرتم المقابر زج صورت کې زجر دی په حب د دنیا او دارنګ کې په تفاخر او په تکاسر باندې الهاکم التکاثر غفلت کې واچولې تاسو هرس د ډیروالی د مال غفلت کې واچولې تاسو هرس د ډیروالی د مال حتا زرتم المقابر تر دې چې ورسېدلې تاسو مقبرو ته تر دې چې تاسو زیارت وکړو مقبرو صحیح شه دوړه معنی دي دارنګه التکاثر بالمعاش والتجاره ته خبري چې زه سه اسه اخو دي خویم ز خپل بزنس کوم صحیح شه د ما خپل کاروبارونه دي تجارتونه دي په تجارت باندې فخر کول په اولاد باندې د اولاد د زیاتوالي حرس د مال د زیاتوالي حرس دارنګه فخر حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو زیارت کو د مقبروم حضرت شیخ فرمایل و چې د عربو کې بعض داسې جنگجو قومونه وو جنگیالي چې هغه به جنگونه کول او بیا به ګرځیدل او فخر به کو چې وګوره زمونږ د ځوان په دې جنگ کې دویمه معنا هغه ذکر کوي حتا زرتم المقابر اے حتا ادرککم الموت علا تلک الحال تاسو د دنیا د مال او دولت د حرس په ډیروالی کې مشغول وي او د الله د دین نه غافل وي حتا ادرککم الموت تر دې چې رااله پتا سو باندې مرګ په دغه حال کې حتا زرتم المقابر او تاسو رسې لیستا مقبرو تام ځکه چې د مقبره زیارت لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ابتداء د مقبرو زیارت نه من فرمایلی و بیا فرمایل چې اوسه پوری ما من کړی وي خو اوس زئی تاسو قبرستان ته لیکن لپاره د کرکټ نه لپاره د ګلی ډنې نه بلکې زئی تاسو مقبرو ته سد لپاره چرسوس کول لپاره نه نام تاسو مقبرو ته لاړ شئ د هغې نه عبرت واخلئ چې دا خلک په دې دنیا کې صاحب اولاد وو دوی په دې دنیا کې اصحاب مال وو مالونه او خطو تجارت وی هر یو شی وو لیکن د موت نه هیڅ چیز دی لا پنا ور نکړم حتا زرتم المقابر لاړ شي قبرستان ته او د غینه سو کې زیارتونه د غینه عبرت واخلیم سوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ فل حشر په حشر کې نو اول تعلمون تعلق قبر سره نو اثبات د عذاب قبر وشو او کیو نشو بیام دړون بچي وای چې دی سوی عذاب قبر نه منی تکاثر لما الهاکم التکاثر نو دا حرس د ډیروالی به چرې تاسو په غفلت کې نه وای چولی د الله نام اوس پوښتنه له خبرې سبحان الله لا ترون الجحیم نو خامخا ویني به تاسو د دوزخ لرا دلرینا صحیح شه لکه سوره فرقان کې د تفصیل له تو ګره علم یقینی او علم مشاهدی دواړه به تاسو ته حاصل شي ثم لتسالن یومئذ عن النعیم بیا به خامخا د تاسو نه تاسو کړی شي په دغه رز عن النعیم د الله د نعمتونو بارکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تلاوت فرمو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لاس کې دا کجورو یو ګوچوا حضرت عمر فرمایي چې د دې باره کې بو تپوس کوي او د دې باره کې بو هم تپوس کوي دام د الله نعمت دی صحیح شو اور علامہ کوشری ذکر کوي دارنګي قرطبي اور زاد المسیر هم ذکر کړ دي لتسالن یوم اذن عن النعیم خامخا تپوس وکړی شي تاسو نه په دغرض قرآن ما نصیحت پر آسان کړي وو خو تا بیا هم دغه نه نصیحت حاصل نکم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بس ان شاء الله منګل پرځ بیا مخکې کاری سه مشرور شیخ غلام الرحمن حفظه الله دې ختم وکي منګل پرځ ان شاء الله